انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون دا سورت یوسف په ترتیب جمعي باندې دولسم نمبر سورت ده او په ترتیب نزولی سماوي باندې درې پنځوسم نمبر سورت ده د سورت هود نه ورسته نازل شوه ده د دې صورت ربط د ما قبل سره دا دی چې مخکې قصص الانبیاء او دلتم د یو پیغمبر قصه بیانېږي د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام دا دواړه پیغمبرانو او د دې صورت موضوع ده اخبار النبي صلی الله علیه وسلم ببعض المغيبات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکول دي دویم دا چې مشار الیها ورته صورت شي تلک دا صورت په دې دویمه توجیه او اعتراض راځي چې کله تلک د پاره مشار الیها قران شي نو قران قدر مشترک دی په بعضو په کل ټولو اطلاق کیږي نو د قران ذکر خو مخکې شوی دی نو په تلک ورته اشاره صحیح شوه خو که تلکه کې اشاره دی صورت ته شي نو د دې صورت ذکر خو مخکې نه دی شوی نو څنګه په دې تلکه دی صورت ته تاسو اشاره کوئ تاسو ورته جواب ورکړئ چې صورت ته اشاره وشوه اگر چې مخکې نه دی ذکر شوی نو تنزیلها منزله المتقدمه تنزیل پکې وکړه دا صورت نازل کا په منزله د المذکور لتنزیلها منزله المتقدم نازل کا په منزله د مذکور او متقدم دا یو جواب دویم جواب دا دی چې په تلک باندې اشاره دی صورت ته ده نو دا وجودي ذهني د دې صورت نازل ک په منزله د وجودي خارجي او په تلک ورته اشاره وکا بیا دا تلک اسم اشاره د بعید ورته ولې مستعمل شو ځکه بعد رتبی پکې ده نو بعد رتبی نازل شو په منزله د بعد مکانی نو تلک اشاره یا د قران ته ده یا سورت ته ده آیات الكتاب په کتاب کې دوه احتمال دي یا د کتاب نه قران مراد دی او یا د کتاب نه صورت مراد دی نو دوه چې په دوو کې ضرب کې څلور بکیږي نو څلور وړه معناګانې بکوي تلک دا قران چې دی آیات الكتاب دا آیاتونه د قران دي المبین نو بیا به فائدہ په المبین کې راوځي تلک دا صورت چې دی آیاتونه د صورت مبین دي یا تلک دا صورت چې دی آیاتونه د قران مبین دي یا تلک دا آیاتونه د قران چې دي نو بعضی به بیا مرادوي آیتونه د دې صورت مبین دي المبین مبین کې دا دوه احتمال زده کې دا په هر ځای کې جاری کیږي یو دا چې المبین لازمی شي د اباننا په معنا د ظهره او دویم دا چې مبین متعدی شي په معنا د بینا یعنی اظهره نو که د ابانه نشي په معنا د ظهره نو بیا دا لازمی ده آیات الكتاب المبین یعنی الظاهر امره داسې کتاب د المبین یعنی الظاهر امره چې حال ظاهر دی یا الظاهر فی کونه من عند الله پدې کې چې دا من عند الله دی پدې کې دا ظاهر دی یا الظاهر فی اعجازه او که مبین د بیان نشي په معنا د اظهر سره شي ظاهرون کې نو دا به متعدی دی به ورته مفعول حذفوي المبین یعنی المظهر او او شرف اضافي پکې ذکر کیږي چې ان انزلناه ما نازل کړی دی منزل جلیل دی لوی ذات دی او جلالت د منزل دا جلالت دلالت کوي په جلالت د منزل په طریقې د برهان لمو ان انزلناه بشک ما نازل کړی دی هو زمیر دی کتاب تراجه دی نو که د کتاب نه مراد قران شي نو بیا خو مسله ظاهره ده ان انزلناه من نازل کړه دا قران په کتاب کې دوه احتمال او کنه یو احتمال دا چې د کتاب نه قران مراد ده او دویم احتمال په کې څو چې د کتاب نه صورت مراد ده نو ان انزلناه زمير کا کتاب تراجی شي په معنا د قران سره نو بیا خو څه اشکال نشته موږ نازل کړه دا قران عربی یمو نازل کړم دا کتاب قران عربیه او کدا ضمیر کتاب ته راځي کوي او کتاب په معنا د دې صورت سره کوي نو ان انزلناه منازل کړه دا صورت او دې صورت ته به قران ویل شوی دی نو تسمیه د صورت په قران راغله د دې وجه دا ده چې قران اسم جنس دی په قلیل او په کثیر دواړو اطلاق کیږي نو بیا هم څه اشکال نشته نو که زمير کتاب ته راځي شي او کتاب نه مراد قران شي نو بیا خو تسمیه په قرانن باندې بدیهی ده او که هو زمير صورت ته راځي شي او قران ورته تسمیه شي نو دا قران اسم جنس ده يقع على القليل والكثير ان انزلناه نازل کړه دا کتابم قرانن دا قرانن منسوب ده بنا بر حالیت او که تاویل په مقروءن تر نه وکي نو بابا بیا به حال غیر موت اگرځوي عربيا به بیا ورته صفت ګرځوي ان انزلناه منزل کړه دا کتاب قران نه مقروءن تاویل پکې کو عربيا داسې مقروء ده چې عربي ده مقروءن عربيا لوستل شوی ده په عربی ژبه بعض علما فرمایي چې قران عربيا د موصوف صفت دي موصوف سره د خپل صفت نه دا مجموعه دا د هو نه بدل دی ان انزلناه د هو مبدل منه او قرانا عربيا دا تر نه بدل نو ما نازل کړی دا قرانا عربيا دا اخیری توجیه ډیر اسانه لګیږي چې هو مبدل منه کې او قرانا عربيا د موصوف صفت نه بدل کې نو تقدیر د عبارت بدای چې انزلنا قرانا عربيا ما مونږ نازل کړی د قران عربي د عربيا معنا څه ده منسوب الى العرب عربيا یعنی منسوب دی عربو ته په کوم اعتبار ورته منسوب دی آیا یوازې به عرب ور باندې عمل کوي عجم به پینه کوي چې دا منسوب دی عربو ته نه د نسبت معنا دا ده چې د دوی په لغت نازل شوی دی او دا لغت قدیمه ده لدی وجنه د عربی په لغت باندې قران نازل شو ابن عساکر د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت کړی دی چې ان ادم کان لغته فی الجنه العربیه د آدم علی السلام خبرې په جنت کې په عربی ژبه وی فلما اکل الشجره چې کله د هغه بوټي نه خوراک وکړو نو سلبها الله ترنا د عربی ژبه سلب کړه فتکلم بالسریانیه نو به په سریانی ژبه خبرې کولې فلما تاب به چې کله توبه وسته رده الله الله ورته بیرته واپس کړه نو عربي بهتره ژبه قدیمه ژبه وا د ابو د ابو د انسانانو د پلار ژبه وا او جنتی ژبه وا لدی وجنه دا په منسوب ده عرب ته منسوب ده عرب ته څه مطلب یعنی د عرب په لغت نازل شوی دی دا مطلب نه چې یوازې په عرب نازل دی او عرب په عمل کوي بلکې د عرب په لغت نازل دی پوه شو په خبره عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي احب العرب لثلاث د عربانو سره محبت د درې وجونه کوي لاني عربي والقران عربي وكلام اهل الجنه عربي ځکه زه عربي قران عربي دی او د جنتیانو ژبه چې د عربي ده ان انزلناه قرانا عربيا دا بهتره ژبه ده لدی وجنه الله په قران په دې ژبه باندې نازل کړو اوس قران په عربی ژبه نازل دی په دې کې دوه مذهب دي یو مذهب د امام شافعي رحمه الله دی هغه وی د قران ټول کلمات عربي کلمات دي معربه کلمه پکې نشته معربه کلمه هغه ته وی چې د بل ژبې نه عربی ته راغلي وي نو معربه کلمه پکې نشته او بیا امام شافعي رحمه الله فرمایي چې من زعم ان فيه غیر العربیه فقد اعظم القول چا چې دا زعم وکړو چې په قران کې غیر عربي کلمه مشته نو د ډیره خطرناکه خبره وکړه لدی وجنه وای د خبره خطرناکه ده الله په قران ته عربي ویل دی چې ټول کلمات او الفاظ عربي دي او دی وای چې دا کلمه په کې غیر عربي ده یعنی معربه ده د بل ژبه نه عربی تر غلې ده ابن جرير یو روایت کې دا سره غلي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس کله کله د یو لفظ ترجمه کوي چې انها بالفارسیه او الحبشیه او النبطیه دا وي په فارسی کې دی ته وي په نبطی کې دی ته وي په حبشی کې دی ته وي نو ابن جریر وایي فذلک مما اتفق فيه توارد اللغات دا غیر عربي لفظ نه دی بلکې دا توارد د لغاتو دی کله یو لغت مشترک یو لفظ په عربی او په عجمی کې نو هغه په قران کې ذکر شوی الته ته دا توهم کې چې دا حبشي لفظ دی حالانکه حبشي نه دی هغه عربي دی خو د حبش او د عربو په مابین کې مشترک دی دته توارد اللغات وایي او جمهور علما فرمایي چې په دې کې غیر عربي کلمات شته تاسو به متول کې ویلي وي چې ان الکلمات کلمات العربیه لا تخرجه عن العربیه بعضی کلمات غیر عربیه چې پکې راغلي دي دا قران د عربیت نه نو باسي پوه شئ دا په کوم ځای کې تاسو ویلي دي نه په خطبه کې نه راځي شاته د فصاحت او د بلاغت په تعریف کې راځي نو د فصاحت او د بلاغت په تعریف کې داسې راځي چې یو کلام فصیح دی د غیر فصیح کلماتو په وجه باندې اوس مې ذهن تراغله دا یو کلمه ده په سورۃ یاسین کې ده کنه چې هغه ته اعتراض پر راغلی چې دا غیر فصیح کلمه ده نو پاغي باندې اعتراض راغله د قرب د مخارجو داسې اوس متول پوره مې ذهن تراغلو لو کان قرب المخارج ګوره باز خلک قرب د مخارجو سبب د پاره د تنافر وي قرب د مخارجو نو قرب د مخارجو دي چې دا سبب د پاره د تنافر دی دا قیل قول دی چې قرب د مخارجو سبب د تنافر دی متول ولا پیرت کوي لو کان قرب المخارج سببا للتنافر لکان علم اعهد غیر فصیحن د قرب د مخارج سبب د تنافر وې د مقدم نو لکان علم اعهد غیر فصیح نو علم اعهد بغیر فصیح وې د تالی لكن التالي باطل فالمقدم مثله ملازمه ظاهره ده د دې په دې حروفو کې قرب د مخارج ده او بطلان د تالی کدا غیر فصیحه جمله شنو ټول سره تیاسین بغیر فصیح شي کنه نو بیا غ جواب کړی دی چې دا کلمه د غیر فصیحه او ټول سورۃ یاسین غیر فصیح نه ده ځکه د یوې کلمې عدم د فصاحت دا مستلزم نه دی د ټول صورت عدم د فصاحت لره لکه د یوې کلمې عدم د عربیت مستلزم نه دی د ټول قران عدم د عربیت لره تاسو متول کې ویلي کنه بعضی کلمات غیر عربي دي خو بیا د غیر عربیت د بعضی کلماتو د وجنه ټول قران غیر عربي نه دی نو جمهور علما داسي وي چې بعضی کلمات ټیک د پدې کې غیر عربي دي خدام د قران د عربیت نه نو باسي نو الله پاک دی قران ته عربي ویل دی بالکل قران عربي دی خو بعضی عجمی کلمات پکې دي او دا غي پوجا دا د عربیت نه نوځي یا دویم جواب د عربي دا مطلب نه دی چې ټول کلمات عربي دي بلکې د عربي مطلب دا دی چې عربي الاسلوب دا طرز د عربی دی طرز د عربی عجمی کلمه ده خو انداز د عربی باندې ادا کیږي په خبره پوه شو من التنور ګوره تنور پښتو کلمه ده او الف لام په ور داخليږي الف لام خو پښتو کې نشته نو من التنور وفار التنور نو عربي الاسلوب ده اگر چې کلمه پکې عجمي ده د دې وجه دا ده چې په دې خو اتفاق دی چې ابراهيم غیر منصرف دی خو غیر منصرف دی یو پکې علامت دی بل پکې عجمه ده خدا د عجمي کلمه قران کې راغله ابراهيم عجمي کلمه د قران کې راغله خو انداز د عربی دی نو کله چې په قران کې اعلام عجمی راتلی شي نو اجناس عجمیم پکې راتلی شي او په دې کې غټ حکمت هم ده قران کریم کې بعضی عجمی کلمات دي الله پاک په دې کې دې خبره ته اشاره کوي چې دا قران چې ده د مشتمل ده په علومو د اولینو او د اخرینو باندې نو ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون کې خو ان شاء الله چې تاسو نور بيخي بداحت ترسيدلې د دې په معنا کې امید کوي تاسو تعقلون چې تاسو پوه شئ او یا لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو پوه شئ نحن نقص عليك احسن القصص بشک مونږ چې یو نقص عليك بیانو تا تم احسن القصص خپل قصه د دې شان نزول دا ده چې قران کریم په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نازلې دو نو یو ورځ صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله لو قصصت لنا که یو خوندوره قصه دې مونږ ته ذکر کړې وې نو الله پاک دا صورت نازل کړو په دې کې ډیره خوندوره قصه ده او یا د دې شان نزول دا ده چې په دې کې تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر علیه السلام سره خپل قوم ډیر ظلمونه وکړو نو پیغمبر علیه السلام ته الله تسلی ورکړي چې کته خفقېږي د دینه چې قومونو در سره ظلمونه وکړو نو مخه فکیږي ځکه یوسف علیه السلام سره خپل ورونو داسې ظلمونه وکړو نو دا یو عام مصیبت دی چې په پیغمبرانو راځي نو چې هغه سره خپل ورونو ظلمونه کړی دي نو تا سره به خپل قوم ضرور دا ظلم کوي قوم خو د ورور نه نږدې نه نحن نقص عليك احسن القصص الله پاک فرمایي مون بیانو تا ته نحن نقص مون بیانو تا ته احسن القصص بهترین قصه احسن القصص دا منصوب دی بنا بر مصدریت احسن القصص منصوب دی بنا بر مصدریت د دوه وجونه منصوب دی بنا بر مصدریت یا خو اضافت مصدر ته شوی دی احسن القصص او یا دا احسن په اصل کې مصدر دی نو تقدیر د عبارت اصل کې دا څه دی قصصا احسن القصص قصصا احسن القصص نو مفعول مطلق شو کنه په اعتبار د موصوف محذوفه سره قصص قصي چې هغه احسن القصص دي په ټولو قصو کې خولي قصي دي پدې کې ایهام ده ان د مخاطب وهم ته دا خبره ورغورځول دي چې د اهل کتابو په قصو کې قبح او خلل ده او د قران په قصو کې حسن ده احسن القصص زه تا ته بیانوم ښکلي قصوصه ښایسته قصې درته بیانوم هغه ښکلیوالی په څه کې دی په دې کې ډېر ښکلي رنګونه پراته دي په دې کې د حاسد او د محسود ذکر دی چې د حاسد نتیجه څه شوه او د محسود نتیجه څه شوه دا رنګ په دې کې د مالک او د مملوک لو یا واقعه ده د مملوک څه انجام شو د مالک څه انجام شو مملوک د دې مملوکیت په زمانه کې څه کول دارنګ د شاهد او د مشهود واقعا په کې ذکر کیږي د عاشق او د معشوق ذکر پکې دی د حبس او د اطلاق ذکر پکې دی بندیخانه او د بندیخانې نه راخلاصېدل دوه ځلې زه بندي شوم او هلته مې بندیخانه کې صورت یوسف شروع کړو ترجمه کې چې دې ځای ته به ورسېدو چې یوسف علیه السلام الله د بندیخانې نه راخلاص کړو همدا به زما د جیل اخري ورځ وه سبا ته الله زه راستم دوا دواړه ځلې هم دې ځای ته ورسېدم او الله پاک تېنه راویستم نو د حبس او د اطلاق ذکر دی د حبس او د جدب ذکر دی خصب او جدب پراخسالی او قحط سالی د ذنب او د عفو ذکر دی ګناه او عفا څومره سخت ظلم وکړ دی ورونو د یوسف علی السلام سره کدا سي ظلم ما سره کړی و ترې شل کې به مې اچولی خو دا ورته بیا عفو وکړه ذنب او عفا ذلت او عزت د دې ذکر پکې دی چې ذلت او عزت د الله په لاس کې دی یو له سرونه دي ځان ته عزت غواړي خو الله به هم عزت نه ورکوي او یو مظلوم ته الله عزت ورکوي نو عزت او ذلت د الله په لاس کې دی دارنګ پکې دا ذکر کیږي چې لا دافع لقضاء الله د الله د فیصلې د پاره دفع نشته څه مختلف تدبیرات خپل یوسف علی السلام ته جوړ کړ کله لا لوا کله کوی ته ورځوا کله خرڅوا خو بیا چې د الله فیصله وغسی وشو ولا مانع لقدرت الله د الله د قدرت د پر مانع نشته او دارنګ په دې کې دا مسله ذکر کیږي چې دا ټول انسان یو چاته د خیر او د عزت اراده وکي خو چې الله نه کړي نو نشي ور رسوله لو ان الله او که الله که الله پاک چاته د خیر او د عزت اراده وکي نو کدا ټوله دنیا مقابله ته ودرېږي نو د الله هغه عزت او هغه خیر د دنه اخیستې نشي او که الله چاته د ذلت اراده وکي نو کدا ټوله دنیا را ټوله شي هغه عزیز کول نشي د الله ذلیله هغه څوک عزت نه کول نشي او د الله عزیز هغه څوک ذلیله کول نشي او په دې کې دا مسلم ذکر شوی دا چې حسد سبب د پاره د خذلان دی حسد سبب د پاره د څه ده د خذلان الله پاک د انسانان د حسد نه ساتي خصوصا علما او به خصوصا افغاني علما د پاکستان علما ډیر ښه خلک دي دوی کې د حسد نشته یو د بل تقویت کوي او ډیر خولي انداز باندې په تاسو چې په یو ولایت تلاړ شئ افغانستان ته د مولایان سره داسې وي خصوصا په د قندار او هلمند کې داسې سره ورانی او په د لوګر کې او په د غزنی کې نو د حسد سبب د پاره د خزلان دی په دې لوګر کې داسې مسله یو عالم ولاړی په مړی باندې تقریر کوي یو بل ورته د تقریر په منځ کې راپورته شي چې دا ځای غلط ویلو دا صرف د دې لپاره چې دا ورسته عوام به وایي چې د تقریر په منځ کې ورته راپورته شو دا به ورسته خلک کیسې کوي نو دا حسدونه چې دي دا سبب د پاره د خزلان دی افغانانو کې دا ډیر زیات دی خصوصا افغاني علماو کې وان الصبر مفتاح الفرج او دا الله پاک په کې ذکر کوي علی العموم په افغانستان کې دا ډیر زیات دی دا مرض دا د حسد مرض وان الصبر ابو لرز د چمن یو مولوی صاحب راغلی او عصمت الله مولوی صاحب دلته چې دا فضا وکته دا وې دلته عجیب فضا ده د ورورې فضا ده الته خو یو د بل پخې وهل دي چې یو ترس یو یو مولوی صاحب تدریس کوي هغه بل ورپسې خبرې کوي او چې بل تدریس کوي دا بل ورپسې خبرې کوي یو د بل مخالفتونه دی او مقابلې دی وای موږ خو سګمو تر اوس یو دی مقابلو نو حسد چې د سبب الخذلان دی وان الصبر مفتاح الفرج صبر چې دا چابي د پاره د خوشحالي ده یوسف علی السلام صبر وکړو الله څومره خوشحالي ورته په نصیب کړه او بل دا چې ان التدبیر من العقل تدبیر او سوچ کول ناڅپی او کار کول د عقل نه ده عقل دا دی چې النظر فی ادبار الامور نتیجې د کار ته سوچ کوه لکه یوسف علی السلام نتایجو ته سوچ کولو یعقوب علی السلام نتیجو ته سوچ کولو یعقوب علی السلام نو الله پاک کامیابی ورته ورکړه دا لدی وجن احسن القصص دی بما اوحینا الیک هذا القرآن بعد سببیت د پاره دا او ما مصدریه ده یعنی بسبب ایحائنا لک په سبب د وحی زما تعالی را هذا القرآن د دې قرآن بسبب ایحائنا لک هذا القرآن په سبب د وحي زما تعالی را هاذا القرآن د دې قرآن هاذا القرآن دلته په عنوان د قرآن باندې ذکر کړو په دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې دا اختصاص د پیغمبر علی السلام چې کومه قصه بیانې دا د الهام په ذریعه نه بیانې د وحي غیر مطلوب په ذریعه نه بیانې بلکې د وحي مطلوب په ذریعه بیانې وحي مطلوب ده نو بسبب ایحاء لك هذا القرآن نو دلته خپل قصص خپل قصه ده او دا قصه د نورو قصو نه پدې کې امتیاز لري چې دا په قران کریم کې صرف یو ځل راغلی ده د موسی علی السلام قصه بیا بیا راغله د شعیب علی السلام او د هود علی السلام دا قصې په قران کریم کې بیا بیا راغلي دي خو د یوسف علی السلام قصه بیا بیا نه راغلي د دې وجه دا ده چې د نورو قصصونو مقصود افاده د اهلاک من کذبوا رسلهم ده یعنی پیغمبر علی السلام ته او د پیغمبر علی السلام قوم ته دا بیانې چې د پلانکی پیغمبر قوم تکذیب کړي او ما هلاک کړو د فلان پیغمبر قوم تکذیب کړي او ما هلاک کړو نو دا تکذیب د کافرانو مقررو لدی وجنه دا قصص د عبرت لپاره ورته مقرر دا وی اهلاکونه ورته الله بیا بیا ذکر کړو د دوی د تکذیبونه مقررو لدی وجنه الله پاک دا غوی اهلاکونه ورته مقرر کړ مقرر کړ لکه یو ځلې به قریش د پیغمبر علی السلام تکذیب وکړو په یو میاش کې الله به د موسی علی السلام واقعا ورته ذکر کړه چې ګوره تکذیب مکوې دا قوم ما هلاک کړ تاسو به هلاک بیا به چې بل میاش کې بیا تکذیب وکړو بیا به ورته دا قصه مقرر کړه نو هغه تکذیبات مقرر ول دی وجنه قصص مقرر شو نو د هغه قصص او اصل مقصود چې دی هغه وعظ دی او هغه کې دا خبره ذکر کول دي چې دی قومونو د خپل پیغمبرانو تکذیب کړو الله هلاک کړو نو چې کله به قوم تکذیب وکړو الله به یو منذره قصه ورته راولېګل او د یوسف علی السلام د قصې نه دغه مقصد نه دی دا ما درته اوس مقاصد ذکر کړ چې دلته د حاسد او د محسود د مالک او د مملوک د شاهد او د مشهود د عاشق او د معشوق د حبس او د اطلاق د خصب او د جذب د ذنب د ګناه او د عفو د ذلت او د عزت د فراق او د وصال د بیماری او د صحت د حل او د ارتحال دغه واقعات پکې الله پاک بیانې د عبرتي واقعات نو اصل مقصود د هغه قصو جدا دی او د دې قصې جدا دی وان كنت من قبله لمن الغافلين ان مخفف ده مستقلنا وانه كنت من قبله لمن الغافلين شان دا دی وت ویت من قبله مخکې د نزول د دې قران نه من الغافلین د نا خبرونه د دې نزول د قران نه مخکې ته نا خبره وي د دې واقعین نه خبره وي نو دا ستا معجزه شو اذ قال یوسف لابیهم یاد که هغه وخت چې فرمایلی یوسف علی السلام لابیه خپل پلار تم یا ابتی ای زما پلارم یا ابتی په اصل کې یا ابی دی یا ابتی په اصل کې څه شی دی یا ابي فعوز عن الياء تاء التانيث یا حذف شو او دا غي په عوض کې تاء د تانيث راوړل شو لتناسبهما یا د تاء په مابین کې مناسبت ده فی کون کل منهما من حروف زیادته تا او یا دواړه د حروف زیادت نه دي هوی تو سیمانا یا ابتین ای زما پلارم انی رأیت ها یا ابتی به تا ته کسره ورکړې شو ځکه دا عوض د یې نه دی نو دا کسره یا اخت الکسره ده نو چې دا تا عوض د یا نه دی لدی وجه نه دی ته کسره ورکړې شو او بعضی علما و چې یا پتا بدل شو اصل کې یا ابی دی یا پتا بدل شو وجه دا چې تا په مبالغه دلالت کوي لکه علامتون کې چې تا په مبالغه دلالت یا ابتی انی رأیتو فی المنام والشمس والقمر عطفهما وتخصيصهما بالذكر لاختصاصهما بالشرف ما ولید المر اوس کوګمای د د ستورو نه جدا ذکر کړو ځکه دا ډیر غټ اجسام دي د ستورو نه دا غټ دي او دا دواړه د دیول ستورو نه ورسته ذکر کړو لأن سجودهما ابلغ ترقید ادنان اعلا ته ده اول دا وړو ستوري په سجده شو او بیا دا غټ مر او سپوږمۍ ماته په سجده شو سائل سوال کړو یعقوب علی السلام سوال وکړو چې کیف رایتهم څنګه دی ولیدل نو یوسف علی السلام ورته فرمایي رایتهم لی ساجدین ما دوی ولیدل چې ما ته سجده کوله نو جمع په مابین د مفسر چې رایتهم ده او د مفسر چې انی رایتو د دې په مابین کې رانغه دا جمله مستأنفه ده رایتهم لی ساجدین ما دوی ولیدل چې دوی ما ته سجده کوله ساجدین او په صيغه د عقلاو باندې ذکر کړ ساجدين په دې پوه او د حکماو په نس خو هیڅ اعتراض نشته هغه وی عقول عالیه اجرام فلکیه وای د خپل عقول او نفوس لري نو په جمع د عقلاو باندې جمع کېدې شي نو ما دوی ولیدل چې ماته سجده کوله نو یوسف علیه السلام د خوب ولیدلو د خوب په تفصیل کې بل ځکه هم ما درته تفصیل نه کړی د خوب خوب چې د اعتقادات یخلق فی قلب النائم علما على امور يخلقها الله اعتقادات يخلق في قلب النائم سنظری قضایا دي چې پزړه د ود کې الله پاک را پیدا کوي او د دې لپاره دا خوب دی ګوري علما على امور يخلقها الله چې د علم راشي په هغه امور چې ورسته الله پاک پیدا کوي ورسته چې کوم کارونه کیږي نو د مخکې نه الله پاک دته په خوب کې وخی نو پورستنې خبرو د خوب د پاره مخ کې انسان خوب ګوري نو بیا کله کله دا علم علامه یسر وی او کله علامه یضر وی که علامه یسر وی نو الته بیا د شیطان حضور نه هغه ته رؤیا وی او که علامه یضر وی نو الته حضور د شیطانی هغه ته به حلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الرؤيا من الله والحلم من الشیطان دا سی خوبونه چې تی ویرولې نو دی خوبونه ته شیطان را حاضر شوی دی ته حلم وای او دا سی خوب چې تی خوشاله کړي دی کې د شیطان مداخله نه دی ته رؤيا وای پیغمبر علی السلام فرمای رؤيا د الله د طرف نه دی او حلم د شیطان د طرف نه دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا را احدکم الرؤيا يحبها چې کله تاسو داسې خوبونه وګورئ چې خوښوي فانها من الله دا د الله د طرف نه دي فليحمد الله نو په دې خوبونو د الله حمد وایا وليحدث بها او دا خوبونه خلکو ته بیان کا و اذا را غیر ذلک مما یکره او چې کله د داسې خوب ولیدلو چې تی خفه کولې فانها من الشیطان نو دا د شیطان د طرف نه ده فلیستعذ بالله من الشیطان الرجیم ومن شرها نو بیا اعوذ بالله ویا ولا یذکرها لاحد هیڅ ته مذکر کوا فانها لن تضره دا خوب به تا ضرر ونه رسي نو یو خوبونه د شیطان د طرف نه دی او یو د الله د طرف نه دی او په یو روایت د حضرت جابر رضی الله عنه کې داسې راځي چې کله د خوب ولیدلو او تی خفه کړي نو اعوذ بالله وای او چپ طرف ته لاړی توکا او د یو اړخ نه په بل اړخ باندې واوړه نو خوبونه دوه قسم شو یو الرؤیا بل الحلم رؤیا صادقه چې دي په حدیث کې راځي جزء من 46 من اجزاء النبوه شپږ څلويختم جز د نبوت ده رښتینه خوب شپږ څلويختم جز د نبوت ده دا څنګه شپږ څلوېختم جز د نبوت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې وحی راغله نو علی 46 نوعا شپږ څلوېخ قسمه وحی پیغمبر علیه السلام ته راتله نو یو قسم وحی خوب وو نو ځکه دا شپږ څلوېختم جز د نبوت دی په دې خو پوه شو یو قسم خوب وو او دویم دا چې دې ته شپږ څلوېختم جز د نبوت د دې وجه نه ویل شوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږ میاشتې خوبونه لیدل شپږ میاشتې او دا شپږ میاشتې په نظر سره درويشتو کالو ته چې دا وحي په نازله شوې ده نو شپږ څلويختم جز کیږي نو ځکه دا شپږ څلويختم جز د نبوت ده نو یوسف علیه السلام دا خوب لیدلو انی رأیت احد عشر کوكبا ما یول استوری ولیدل ان الشیطان للانسان عدو مبین بشک شیطان د انسان د پاره عدو دشمن دی مبین د مبین دوه معناګانې دي زدم دي کنه دي زده یا لازمی ده او یا متعدی ده ټول قران کې هم دا دوه معناګانې چلی ها دا یو له سرونه یادې تحقیق دا دی چې دا یو له سوړه پیغمبران نه و بعض علما دی یو له سرونو تم د یوسف علی السلام پیغمبران وایي راجح دا دی چې دا پیغمبران نه و یو وجه دا ده چې پیغمبران معصوم دي او دوی دومره خطرناک ګناهونه وکړو یو ګنای او حقوق الوالدین او دا د پیغمبر نه متصور نه ده دویم ارقاق المسلم یو مسلمان غلام کول دا ګناه مسلمان نه کوي پیغمبر نه کوي دریم الکذب البین خکار درو دومره خکار درو هم پیغمبر نه وای نو دا پیغمبران نه وو په قران کې دا نه دراغلي چې ان اهل مصر جاءهم نبي قبل موسی غیر یوسف علیه السلام مصریانو ته صرف یوسف علیه السلام پیغمبرو او وروسته به موسی علیه السلام پیغمبر شو نو په مصر کې دا دوه پیغمبران تیر شوي دي موسی علیه السلام به ترنه هجرت کړی دی او یوسف علیه السلام الته په مصر کې وفات شوی دی نو یوسف علی السلام پیغمبرو او دا یو لسرونه پیغمبران نو ولی یو لسرونه پیغمبران نو دوی خطرناک ګناهونه وکړل دویم دا چې دا په قران کې نه دی راغلی چې په مصر کې دی د دې دوه نه بغیر بل پیغمبرم تیر شوی یوسف علی السلام او موسی علی السلام کدا په پیغمبران وینو به الله د دوی ذکرم کړو چې د یوسف علی السلام او د موسی علی السلام نه ماسیوا څنور پیغمبران هم پکې تیر شوی نو دا پیغمبران نو البته د پیغمبر زامنو او مؤمنانو ګناه ترې نه وشو الله به ورته عفو کړی وي یعقوب علی السلام ورته عفو وکړه او یوسف علی السلام هم ورته عفو وکړه نو من له الحق ورته عفو کړی دا نو الله به ضرور ورته عفو کړی نو په دې کې یو مسله دا ده چې خوب غیر خیر خوا سړی ته نه بیانې دلته یوسف علی السلام ته پلار وای چې ورونو ته دا خوب بیان نه کی هغه ستا خیر خواهان نه دي نو غیر خیر خوا ته به خوب نه بیانې یو مسله پکې ده او دویمه مسله پکې دا ده چې دا خوب بداسي سړی ته بیانوي چې هغه په تعبیر باندې پويږي رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ته د نبوت څلوختم جز ویلې ده او به فرمایلی دي چې خوب معلق وي تر هغه پورې معلق وي تر څو چې چاته بیان نشي چې بیان شي به چې د تعبیر مطابق نازلېږي نو خیر خوا سړی ته به بیان چې په تعبیر کوي او بل دا چې د مسلمان د حفاظت د پاره د دشمن د بدنیتۍ ظاهرولو دا غیبت نه دی ګوره د دې ورونو بدنیتی د یوسف علی السلام په خلاف چې دوی کوم بدنیت وکنه هغه یوسف علی السلام ته ذکر کړه نو دا خو یعقوب علی السلام د دوی غیبت نه دی کړی د د یوسف علی السلام د حفاظت د پاره چې د دشمن نه حفاظت وشي نو چې د دشمن نه حفاظت وشي د دشمن بدنیتی د په مخ کې ذکر کړه چې دا تا ته بدنیت دی خیال کوه نه دا غیبت نه دی دا د یو مسلمان د حفاظت د پاره د دشمن د بدنیتی ذکر دی او تا ته به دروخی ويعلمك تعلیم بدر کی تا ته من تأویل الاحادیث من تأویل الاحادیث د تأویل الاحادیث معنا څه ده امام مجاهد د دې معنا کی تعبیر الرؤیا د خوبونو د تعبیر علم بدر ته الله درکې د خوبونو د تعبیر علم به درته الله درکي دویم حسن بصری سے به معنا کوي من تأویل الاحادیث تا تب علم درکي د عواقب الامور د امور په انجام په انجامونو به تا ته علم درکي دریم معنی زجاج ذکر کوي معانی الكتب المنزله وسنن الانبیاء تا ته به تعلیم درکې د څه شي تعلیم به درکې د معناګانو د آسماني کتابونو او د طریقو د پیغمبرانو خدا د امام مجاهد رحمه الله معنا چې دا, دا ظاهره ده چې تا به پوي کې په تعبیر د خوبونو باندې د خوبونو په تعبیر به تا پوي کې امام مالک رحمه الله چې د د مدینه منورې سره ډیره مینه و او د حج او عمرې ته بم نتلو خیال دا چې اسنه حج او عمره کې زمړ شم او بیا به مې مړ حالت خخېږي نو چې زما مړ دلته په مدینه کې خخ نو په دې تشویش کې و چې وای ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې ولیدلو پیغمبر علیه السلام ته وای چې یا رسول الله د تشویش نه خزنور حج او عمره نه محروم یم که زه دومره پوه شم چې په کم کال زه مړ کېږم نو که دومره زه پوه شم چې په کم کال مړ کېږم نو بیا به د هغې کال نه مخکې زه حج او عمرې وکړم او هغه د کال په ټیم کې به مدینه کې پاتې شم چې دلته وفات شو پیغمبر علیه السلام ورته داسې وکړو نور خوب ختم شو نو امام مالک رحمه الله خپل یو طالب ابن سیرین ته ولېږلو چې دا غنه د خوب تعبیر راوړي ابن سیرین ورته وایي چې دا خوب چا لیدلی دی سړی راته وخایا هغه پیژندو چې دا امام مالک رحمه الله لیدلی دی به ورته تعبیر درکړو چې د دې مطلب دا چې دا په هغه پنځو امور کې دي چې دا غي علم د الله نه بغیر بل چا سره نشته دی ای ارض تموت وماذا تکسب غد دا غ پنځه امور نه دي چې په آیات کریمه کې ذکر شوی دي نو د دې خوب تعبیر دا دی نو يعلمك من تاويل الاحاديث تعلیم بدر کی تا تم د تعبیر د خوبونو نه ويتم نعمته عليك او تمام بکی نعمته عليك خپل نعمت پتا باندې نو خپل نعمت په پتا تام کی څنګه به تام کی بأن يصل نعمت الدنيا بنعمت الاخره نعمتونه د اخرت خو درته درکې خو د نعمتونو د دنیا نه بده مالامال کی نو نعمتونو د دنیا به د نعمتونو د اخرت سره یوځای کی د اتمام د نعمتونو شي نو د نعمتهونه هغه اخروی نعمت مراد ده اخروی نعمت به درته تام کی څنګه به تام کی دنیوي نعمت به ور سره یوځای کی او یا ويتم نعمته تم بکتا ته نعمت یعنی به انضمام الملک الى النبوه بادشاہي بم درته درکې او پیغمبري بم درته درکې نو دا خپل نعمت به پتا تام کی او یا ويتم نعمته خپل نعمت به پتا تام کی به انضمام الخلاص عن عن المحن الى التعليم تا به د محنتونو نه راوباسي او وزګار به دي کې تعلیمات او ته خلکو ته به ته تعلیم ورکوي وعلى آل يعقوب او تام بکی الله خپل نعمتونه په آل د یعقوب علی السلام بالخلاص عن المکاره چې دوی بم د مصیبتونو نه خلاص کما اتمها دا د یتمو د پر مفعول مطلق دی یتم اتماما کائنا کاتمام نعمته علی ابویک لکه الله پاک چې خپل نعمتونه تم کړیو علی ابویک من قبل ستا په پلارانو باندې دو پلارانو باندې مخکې ابراهیم او اسحاق دا عطف بیان دی د پاره د ابویک چې ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام هغه ته د دین او د دنیا دواړو نعمتونه الله ورکړیو ان ربک علیم حکیم بشک الله پاک چې دی علیم حکیم د زیات علم او د حکمت والا دی لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین الله فرمای په تحقیق سره وو په یوسف علی السلام کې فی یوسف یعنی فی قصه یوسف په قصې د یوسف علیه السلام کې و اخوته او په قصې د ورونو د یوسف علیه السلام کې لسرونه غیر د ابن یمین نه د ابن یمین سره یو لسرونه کېدو نو د دوی په قصه کې آیات دلایل دی په نبوت د محمد صلی الله علیه وسلم للسائلین د پاره د تپوس کوونکو عن الاخبار الغائبه الداله على نبوه محمد صلی الله علیه وسلم د هغه سوال کوونکو د پاره چې غیبی واقعاتو په باره کې به تپوس کول او هغه غیبی واقعاتو به دلالت کول په نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه چې يهودو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې هغه کوم نبی دی چې یو زوی شام نه مصر ته بوتل شو او پلار د هغه په غم کې په شړا شړا کې نه بنا شو اجمالی خبره وکړه یو پیغمبر د شام نه چا مصر ته بوتلو او پلار یې په ژړا ژړا کې ړوند شو هغه کوم پیغمبرو نو آیات للسائلین اوس د یوسف علی السلام چې څومره تفصیلی قصه راغله نو په دې کې دا دلایل دي په نبوت د محمد صلی الله علیه وسلم د دغه تپوس کوونکو د پاره چې هغه تپوس کړو د دغه غایب خبرو په باره کې اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه فاغه وخت کې چې دوی ویلي ليوسف چې خامخا یوسف علیه السلام و اخوه د دورور د دورور ابن امینو دورور نومي وانه خستو اشعارا بان محبت ابيه معه لكونه شقيقا ليوسف پدې کې دورونه دې خبرې ته اشاره کوي چې د یعقوب علی السلام چې د ابن امین سره محبت ده نو د دې وجنه محبت ده چې د اخو یوسف ده نو د علتیت د محبت ته اشاره کوي چې د ابن امین سره د محبت وجه اخوت د یوسف علی السلام ده لیا بنت لیان چې کله وفات شو نو یعقوب علیه الصلاۃ والسلام بیا داغه د خور راحیل سره نکاح وکړه داغه نه یوسف علیه السلام او ابن یمین پیدا شو به چې کله ابن یمین پیدا کېدو نو مور وفات شو په دې وخت یوسف علیه السلام نو شوم نو یوسف علیه السلام او د دورور احب الی ابینا منا نو یوسف علی السلام او ابن یمین دا د راحیل زامن وو راحیل او دا نور زامن د لیا بنت لیان لیا بنت لیان او راحیل دواړه خورګانی وي نو دا احب د زمون پلار ته من نا زمونه دا د دوه مرګانو زامنو احب دا صيغه د افعال التبذيل د من الحب دا متعدی کیږي فاعل ته په الا او متعدی کیږي مفعول ته په لام د احب نه ورسته چې مدخول د اله راغی نو دا به فاعلی د دې محبت او د احب نه ورسته چې لام راغلو نو هغه به بیا مفعول د محبت په هغه به محبت واقع شوی زید احب الیا زید احب الیا دلته به د الیا دا یا ضمیر د متکلم دا به محبی صحیح محب الی او زید احب لی نو دلته به دا مدخول د لام محبوبي په خبره پوه زید احب الی مدخول د لام محب دی زید احب لی مدخول د لام محبوب دی معشوقه ده یعنی خلاصه دا چې الا په عاشق ور داخليږي د احب نورستا او لام په معشوقي ور داخليږي د احب نورستا نو دلته په عاشق ور داخل دی په یعقوب علی السلام یعقوب علی السلام محب عاشق په یوسف علیه السلام نو د احب نو ورسته چې الا راشي نو مدخول د الا بعشقي او د احب نو ورسته چې لام راشي نو مدخول د لام بس شي وي معشوقه په دې خو پوه شو ان شاء الله احب الى ابينا منا یوسف علی السلام او د دورور احب احب صيغه د مفرد ذکر کړه دا سی ونه ویل چې احبانی احبانی پکارو یوسف او اخوه دا مبتدا ده او احبانی دا ورته خبر ده نو مبتدا کې تعدد ده او په خبرې په صيغه د مفرد ذکر کړو د دې وجه دا ده چې دلته صيغه د اسم تفضیل مستعمله په من ده احب الى ابينا منا او صيغه د اسم تفضیل چې مستعمله په من شي الته بیا صيغه د اسم تفضیل تسنیه کیږي او جمع کیږي نه لدی وجنه احب تسنیه او جمع نشوه احب الى ابينا منا پدې پوه شوي نو دی ورونو د حسد وکړو ونحن عصبه او مونږ یو جماعت یو شبابون مونږ یو ځوان جماعت یو اوس دلته یو اعتراض راځي چې د غورونه یا به مؤمنان وو او یا به کافران وو نو که مؤمنان وو نو به په خپل پلار پیغمبر باندې اعتراض څنګه وکړو مؤمن خو په پیغمبر اعتراض نه کوي او دوی په خپل پلار اعتراض وکړو او که دوی مکذبین و د خپل پلار تکذیب کولو نو بیا خو دوی کافران شو ما درته مخکې خبر او کړ چې کافران نه وو مؤمنان وو نو چې مؤمنانو په پیغمبر اعتراض څنګه کول تاسو ورته جواب ورکړي چې دوی مؤمنان پر رسالت د یعقوب علی السلام یو رسالت د یعقوب علی السلام ده او بل اجتهاد د یعقوب علی السلام ده د دوی خیال دا و چې موږ خو مؤمنان پر رسالت د یعقوب علی السلام یو او دغه محبت اجتهاد د یعقوب علی السلام دی والمجتهد یخطی و یصیب مجتهد خو خطا کیږي او کله حق ته رسیږي نو د دوی خیال دا و چې دا د پیغمبر اجتهاد دی کېدای شي د په دې خپل اجتهاد کې خطای او امکان لري چې حق ته رسیدلې حالم کې پیغمبر که په اجتهاد کې ختم شي الله ورته تنبیه ورکړي په خطای برقرار نه پاتې کیږي نور مجتهدین داسې دي چې په اجتهاد کې خطا شي یا ثواب شي په خطای برقرار پاتې کیږي خو پیغمبر که په اجتهاد کې خطا شي په خطای برقرار نه پاتې کیږي به هر تقدیر د دوی خیال داو چې دا د یعقوب علی السلام فیصله کومه فیصله ده اجتهادي لدی وجنا دوی اعتراض پر رسالت د یعقوب علی السلام نه دی کړی په اجتهاد د یعقوب علی السلام اعتراض کړی دی په دې پوه شو و بیا هم داسې دي د یعقوب علی السلام د دې زامنو په شان اخو به اولیاء د خو خوارج دي خو به هر تقدیر بلا تشبیه بو وایو بلا تشبیه دوی وایي چې د پیغمبر علی السلام یو وحده یو د پیغمبر علی السلام ذاتی رائے دي د پیغمبر وحی موږ ته دلیل ده او د پیغمبر ذاتی رائے چې کوم دي اجتهادات وای دا موږ ته دلایل نه دي زبیر علی زید دوی یو غټ پیغمبر تقریبا تیر شوی دی او دوی چې څومره استدلالات کوي دا غنه کوي هغه د امام سے په خلاف د خپل کوپړې ډیره زیاته استعمال کړه خو اخر په دې کوپړۍ کې کینسر شو مردار شو زبیر علیزی نومېدو د خدرو کې اوسېدو نو زبیر علیزی مقدمه د نور العینین کې لیکي وای موږ ته خلک د امام صاحب اجتهاد او رائے پیش کوي موږ د پیغمبر رائے نه منو پاتې خلا د امام صاحب مقدمه د نور العینین کې وای ښا موږ د پیغمبر رائے نه منو موږ وحی منو خو شو طریق محمدي اته ویم نمبر صفحه کې التم وای موږ د پیغمبر اجتهاد او رائے نه منو او تاسو موږ ته د امام صاحب رائے او اجتهادات پیش کوئ به هر تقدیر دا وابیان هم داسې دي نو وابیان ته موږ کافر نه وایو کنه اگر چې د پیغمبر د رائے او ګستاخی ګور وکړه د اجتهادات خو بیا مرته کافر نه وایو گمراهان دوال مدل فاسق دا ورته وایو کافر ورته لا تر اوسه نه وایو خو یو ټیم براشي دوی بم په هغه سرحد باندې دریږي په کم سرحد چې نن شیعاګان ولاړ دي یو حق نواز جنگوي به پیدا کیږي او دوی به په هغه شټاپ دري شیعاګان مخکې په دې شټاپ نه ولاړ لکه نن چې ولاړ ان ابانا لفی ضلال مبین بشک زمون پلار چې دم لفی ضلال مبین زمون پلار چې د لفی ضلال مبین دا په محبت ښکارا کې دم یو معنی د محبت ښکارا گمراهی معنی ما خلې ځکه دا زمانی مؤمنانو او مؤمن د پیغمبر په باره کې داسې نه وایي دویمه معنی وکړي پښتو کې په بی انصافی ښکارا کې د زمون پلار ډیر بی انصاف کار کوي په خپل اجتهاد باندې موږ یو لس ځوانان پریدي او د دې ماشومان سره مینه کوي مخ د پلار یخلو لكم وجه ابيكم دا کنایه د خلوص المحبت نه ده دا محبوب او دا معشوق ترې نه ورک کوي نو د پلار ټول محبت بس تاسو سره شي د پلار ټوله توجه به تاسو ته شي وتكون من بعده دا عطف دی په جواب د امر وتكون من بعده او تاسو بشي من بعده یعنی من بعد قتله او طرحه ورسته د دینه چې دیم قتل کړو او یم په لری زمکه کې وګرځولو قوما صالحین تاسو به یو قوم صالحان شي به توبتی توبه به الله توبه سي او الله غفور رحیم دی قال قائل منهم نو اویل یو مشر په دوی کې چې يهوزان امیدو لا تقتلوا يوسف موجن يوسف عليه السلام فإن القتل ذنب كبير زکا قتل ډیر غټه ګناه ده یلتقطه وی بسی دلرا یعنی یأخذوه علی وجه السیانتی وی بسی دلرا بعض السیارتی بعض مسافر السیارتی جماعت تسیر فی الارض هغه جماعت چې پزمکه کې ګرځي نو هغه به د ځان سره ویش غیر زیروح شي چې پیدا شي هغه ته لقطه وي او زیروح شي چې پیدا شي هغه ته لقیط وي انسان په هغه وخت کې لقیط وي چې کله ماشوم وي نو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام عمر وکالو لدو جنت ته لقیط ویل شو دا یلتقیته په دې دلالت کوي چې دا ماشوم عام مال چې پیدا کې غیر زیروح هغه ته لقطه وي او زیروح چې پیدا کې دې ته بسوي لقیط نو یوسف علیه السلام لقیته ماشوم یلتقیته بعض السیاره ان کنتم فاعلین قالوا یا ابانا نو دوی ویل ای زمون پلار مالک لا تمنا علی یوسف دوی ټول خپل پلار ته راغلو او پلار ته وای چې ای زمون پلار څه دي تعالی را لا تمنا چې تم امینان نه غني په یوسف علی السلام باندې و انا له لناسحون او بشک موږ د یوسف علی السلام د پر لناسحون یعنی مریدون له الخير موږ ورته اراده لرونکو د خیر یو موږ د خیر خوایان یو نو ولې ته په موږ باندې اعتماد نه کوي دا خو د زنانو لوبي دی او دنیا په کې مسلمانان راګیر کړي دي ويلعب مما يتدرب به لقتال العدو دا سه لوبي وکي چې په هغه باندې د جهاد ته ټریننګ شي دا یو معنا او دویمه معنا دا ده چې ويلعب خوشتبي وکي خوشتبي هم جایز ده و ان دا حال واقع شوه ده و ان له لحافظون او حال دا چې موږ د د لپاره حفاظت کوونکیو د دې نه معلومیږي چې تفریح او لوبي چې ترڅو په حدود د شریعت کې وي دا جایز دي د پیغمبر اولاده دا کولې او پیغمبر علی السلام ورته اجازه ورکولو او زمون په دین کې ور باندې انکار نه دی راغلی نو تفریح او لوبي خو چې په حدود د شریعت کې وي نو دا پروا نه لري وان له لحافظ من ان يناله مكروه د حفاظت د دینه کو چې د ته تکلیف ورسیږي قال اني لا يحزنني او فرمایل یوسف علی السلام اني لا يحزنني بشک زچیم لا يحزنني خفقی مالرا ان تذهبوا به چې تاسو د یوسف علی السلام د ځان سره بوزئ نو ما دا خبره خفقی چې تاسو د یوسف علی السلام د ځان سره بوزئ ودلته یو لفظي اعتراض درته کوم چې کله په خبر کې لام داخل شي اذا دخل اللام فی خبر ان نو په دې کې بیا درې مذهب دي انی لا يحزنني ګوره ان حرف د حروف مشبه بالفعل نه ده یا اسم د پاره د ان ده او لا يحزنني دا ورته خبر ده په دې خبر د ان کلام راغلی ده نو په دې کې درې مذهب دي یو مذهب د سیبوی ده سیبوی وای چې دا مدخول د لام دا مقصور به تر حاله پورې یعنی د دینه په زمانه د حال مراد ده انی لا يحزنني ما فی الحال خفقی دا د سیبوی په مذهب او بعض علما فرمایي چې له ول غیره د حال او د استقبال دواړه زمانه ترنه مراد ولې لکه ان ربک لا يحكم بينهم لا يحكمو کې واځي د حال زمانه نه د مراده بلکې د حال او د استقبال او د ماضي درې وړه زمانه ترنه مراد دي او بعض علما فرمایي چې دا مدخول د لام به د حال د پاره کنوري قرینه نه وي او که قرینه وي نو بیا د استقبال د پاره کې دي نو په دې آیات کریمه کې د لا يحزنني دا فعل مضارع د حال د پاره ده نو انی لا يحزنني بشک ما خفقي کلمه خفقي په حال کې که په ماضی کې که په استقبال کې په حال کې ما درته قانون ذکر کړو کنه د سیبوی په مذهب باندې سیبوی داسې وایي چې د ان حرف د حروف مشبه بالفعل نه ده د دې په خبر کې چې لام راشي فعل مضارع مصدره په لام باندې وي نو د دینه په زمانہ د حال مراد ده نو لا يحزنني د دینه زمانہ د حال مراد ده نو لا يحزنني ما خفقي في الحال بلا يحزنني دا فعل ده ان تذهبوا به دا ورته فاعل ده او ان تذهب به دلته ان په فعل مضارع ور داخل شوی دی ان تذهب او ان چې په فعل مضارع ور داخل شي به تر استقبال پورې خاص کوي نو ان تذهبو د دینه زمانه د استقبال مراده ده نو د فعل نه زمانه د حال مراده شو او د فاعل نه زمانه د استقبال مراده شو نو معنا دا شو لا يحزنني ما خفقي في الحال ان تذهبوا به چې تاسو دا په استقبال کې بوزئ دا په استقبال کې بوتللې ما فی الحال خفقي یا داسې وایه چې تقدم د اثر په مؤثر باندې راغلو لا يحزنني د دینه زمانہ د حال مراد شو ځکه دا د ان د پر خبر دی او مصدر په لام دی نو د دینه په زمانہ د حال مراد دی او ان تذهبوا د دینه په زمانہ د استقبال مراد دی نو دا زمانہ د استقبال ان تذهبوا فاعل دی نو فاعل استقبالی شو او دا فعل حالی شو او فعل خو اثر وي نو اثر مقدم شو په مؤثر باندې تاسو ورته جواب ورکړئ چې د ان تذهبون مخکې توقعو مقدر کدا شي ویا انی لا يحزنني ما في الحال خفقي څه شي می في الحال خفقي توقع ان تذهبوا به توقع د دې خبرې چې تاسو دا د ځان سره بوزي دا توقع مم خفقي او یا قصد ان تذهبوا به قصد د دې خبرې چې تا دا تاسو د ځان سره بوزي نو دا قصد می خفقي نو قصد خو حالي دی کنه نو لا يحزنني حالي شو په مسله پوه شئ دا کنه چې یعقوب علیه السلام د غره په سر خوب کې او یوسف علیه السلام د غره په لمن کې چې لسو لیوان ور باندې حمله وکړه یو لیو د نورو سره مقابله وکړه او یوسف علیه السلام یې ترې نه خلاص کړ بیا یوسف علیه السلام په ځمکه کې ډوب شو په ځمکه کې دننه غرق شو نو دا خوب یعقوب یعقوب علی السلام لیدل او د خپل خوب مطابق ویل چې زه د دینه ویریږم چې دا بلی وخوري قالو نو دی زمون ورته ویل چې لا ان اکله الذئب والله لا ان اکله الذئب لا موت ال القسم ده په الله قسم ده چې کچرته دالی او خړو ونحن عصبه او حال دا چې موږ یو جماعت یو نو ان اذا لخاسرون بشک بیا خو موږ ډیر زیات په تاوان کیو نو کده لیو خورنو اگر چې د ازمکه کې لیوان ډیر دي خدا خو یو کمزور حیوان دی نو په دې کې د زامنو یعقوب علی السلام ته تسلی ورکوله چې د لیوانو نه بچ کوي شو نو د نورو شیانو نه خو په طریقې ولا باندې بچ کوي شو یعقوب علیه الصلاۃ والسلام دو شیان ذکر کړیو الحزن والخوف من الذئب دو معنی ذکر کړیو یو دا چې انی لا يحزنني قصد ان تذهبوا به یا توقع ان تذهبوا به یو دا ما دا غم جنکی دا توقع او دا قصد ما غم جنکی چې دا تاسو دا یوسف علی السلام د ځان سره بوزي لدی وجه نه ما بیا یو علت دا ذکر کړو دویم دا چې اخاف ان یاکله الذئب زه د دینه مې ریګم چې دا بلی وخوري دا دویم عذر نو دا دوه عذر یعقوب علی السلام پیش کړ دوی دی یو عذر ته جواب ورکړو چې لئن اکله الذئب ونحن عصبه نو دی یو عذر ته جواب ورکړو اول عذر ته جواب ورنکړو وجه دا ده چې دا اول عذر کله عدم دا دویم عذر اصل کې قوي وو او دا اول عذر دومره قوي نه و ځکه د حزن زمانہ خو یو دوه غنټې سفر دی کنه دوه درې غنټې به دشت ته او چکر ته وتلې وي دوه درې غنټې بعد به ورته را واپس شي نو دا اول مانع خو دومره قوي مانع نه و ځکه پاغې کې وقتی فرار موقت فراق موقت فراق لږ غوندې یو غنټه دوه غنټې فراق او دا ورسته دا دویم عذر په دې کې ابدي فراق تر قیامت پورې د اسرافیل علی السلام تر شپېلې پورې او یا تر مرګ پورې فراق نو دا دویم فراق لګ وګدو لدی وجنه دا دویم عذر قوي نو دې دویم عذر ته جواب ورکړو او اول عذر ته جواب ورنکړو نو دا اول عذر جواب اسان او چې اپ لاره مخفه کیږي لګه زمانہ ده د بچکر وهي او بیا به درته واپس راولو او یا دویم جواب ورته ورکړي چې د یعقوب علی السلام حزن دا غي د لپاره سبب خوف نو چې خوف منتفی شو نو حزن منتفی شو د مخفه کیږي د مخکنه حزن چې د دې ورستنی خوف د وجنه ده ان اذا لخاسرون فلما ذهبوا به چې کله دوی یوسف علی السلام باندې بوتل وکړه واجمعوا دوی را جمع شو ان يجعلوه چې د خطا کی دوی را جمع شو چې د خطا کی په تیارو د کوی کی او اوحینا الیه مونږ وحی وکړه چاته وحی وکړه یوسف علی السلام ته دا وحی د نبوت نه و نو دا وحی ورته کله وشو بعد القائه فی البیر لا کویتا کویتا چې وګرځیدو الله ورته وحی وکړه یا قبل القائه مخکې د دینه چې دا لا کویتا غرزیدلو الله ورته وحی وکړه لتنبئنهم یعنی لتخبرن اخوتک بما فعلوا بک خامخا به ته خبر ورکې خپل ورونو ته بما فعلوا بک په هغه څه باندې چې کم ظلم دوی ستاسو سره وکړو به امرهم یعنی بصنعهم هاذا بک وهم لا يشعرون او دوی بنه پويږي به انک یوسف چې ته یوسف خو بیا هم ته دوی ته وای چې تاسو دومره ظلم کړو او بیا د دې وجه نه چې د دوی دروغ پلار ته معلوم نشي ځکه سړی چې د دروغو نه جاړي خلک پی پوهېږي چې دا د دروغو نه جاړي نو چې پلار ته د دوی دروغ معلوم نشي نو دراغله په خپل پلار ته د عذر د پاره چې جړلې قالو یا ابانم ای زمون پلار ان ذهبنا نستبقو مونږ لاړو نستبقو یعنی نتسابقو فی الرمی مونږ پرمه کې یو د بل نه مخکې کیدو پرېنګم کولو یو د بل نه مخکې کېدو وترکنا یوسف عند متاعنا او پرېښې موږ یوسف علی السلام عند متاعنا د خپل سامانونو سره لحفظ متاعنا فاکله الذئب فد پر د تعقیب د یعنی موږ ملامت نه یو سم دي ستلي وخوړل دي کلک ټیم وی موږ به نه بچ کړي وي خو بچ څنګه موږ پرې خود لیو خوړو او سم دي ستي خوړل دا زموږ غفلت نه ده فاکله الذئب نو فل سم دشتي له وخړو وما انت بمؤمن لنا او نه ته تصدیق کوون کې منون کې زموږ د خبره ولو كنا صادقين اگر چې موږ رښتینی یو نو فكيف وانت سي الظن ته خو په موږ بدګمانه نو اوس به ته څنګه موږ ته رښتینی وایي ولو كنا صادقين في زعمك کستا په ګمان کې موږ رښتینیم شو خو بیا هم ته بد ګمان یې لوجه د زیات محبت ستانه ته موږ باندې ته موږ رښتینی نه غاڼي وجاءوا على قميصه او دوی راتلل وکړه په قمیص د یوسف علی السلام دوی راوړو قمیص د یوسف علی السلام بدم کذب یعنی متلبسا بدم کذب چې د متلبسو بدمن زی کذبن په وینه باندې چې دروغ جن وینه وا او یا کذبن په دمن باندې ورحمل د مبالغتن دروغ جن وینه وا دا قمیص دروغ جن وینه وا او یا په قمیص کې وینه وا د دروغ وا یا دا وینه دروغ جن وا او یا دا وینه مصاحبه د دروغ سره وا وجاءوا على قميصه بدم كذب دوی راتللو کړه په قمیص د یوسف علیه السلام باندې بدمن کذبن په وینه باندې کذبن چې دروغجن وینه و ګوره یعقوب علیه الصلاۃ والسلام چې د یوسف علیه الصلاۃ والسلام قمیص رو غولی دلو نو استدلال وکړو وای تاسو راوړی دا قمیص قمیص چې واخیستو چیری چیری نو نو پوه شو چې دا دروغ وای نو حاکم دی پدی په خبره خو پوه یوسف علی السلام دلته حاکم نو حاکم په دلایل او په قراینو باندې نظر وکړو نو د دلایل او د قراینو نو ورسته ویل چې بل سولت لكم انفسکم امر تاسو تاسو نفس کم شیخ ایسته کړی دی دا لیونه دی خوړلې دا دلایل او قراین دا سی وای چې دا لیونه دی خوړلې نو د یوسف علی صلوات و سلام قمیش چې یعقوب علی السلام روغ ولیدو نو د دین استدلال وکړو چې دا دروغ وای نو په دې کې مو تا ته تنبیه راکړي چې تاسو دلایل او قرائن ته ګورئ په غي نظر لرئ موردی رحمه الله فرمایي چې د یوسف علیه السلام قمیص دا د زماني په عجایباتو کې راځي ځکه چې درې عظیم واقعات ور سره تړلې دي ګوره یو واقعه ور سره دغه تړلې ده د یوسف علیه السلام د امدا قمیص بل سولت لكم انفسكم امرا دري غټ غټ واقعات ور سره تړلې دي یو واقعا ورته دا ده چې کله دوی دا یعقوب علی السلام ته دوکه ور کول غوښتل نو یعقوب علی السلام د امدی قمیص نه استدلال وکړو او د دیورونو کذب ثابت کړو یو دا واقع اور پوری تړلې ده دویم د یوسف علی السلام د براءت دلیلم د یوسف علی السلام قمیص ورسته به واقعا راشي زلیخا یوسف علی السلام ته لاس واچولو نو قمیص د شا طرف نه وشکېدو نو بیا عزیز مصر ته د یوسف علی السلام براءتم دا شو چې قمیص د شانش کېدل او دریم دا چې د یعقوب علی السلام د بنایي سبب هم یعقوب علی السلام د یوسف علی السلام په سیډون شوی یوسف علی السلام ورته قمیص راولېګلو چې دغه پسترګوي واچولو الله ورته سترګې جوړې کړې نو دا درې عجیب واقعات ورسره تعلق لري نو دا د یوسف علی السلام قمیص دی چې د عجایباتو نه دی قال بل سولت بل د عطف د پاره د معطوف عليه ورته مقدر دی لم ياكله الذئب لونه ده خړلې ګوره یقین وکړو چې لونه ده خړلې دا پیغمبر او قرائن او شواهد ته وکتل چې دا څنګه لیو چې قمیص ورته نش کولو او د یوسف علی السلام غوخي خړې نو دا لیونه ده خړلې بل سولت یعنی زینت لكم انفسکم خیسته کړه د تاسو تنفسونو تاسو امرن امرن من الامور لا یوسفو نکره ذکر کړه یو غټ کار درته خسته کړي تاسو نفسونو او تاسو داغه مطابق د یوسف علی السلام سره ظلم وکړو بل سولت لكم انفسكم امرا دا کلمه د وزل یعقوب علی السلام ویلې و یو رست راځي چې په ابن یمین باندې د غلې تهمت راغلو او ابن یمین الته په مصر کې حصار شو او رونه خالی راغله د ابن امین په باره کې ویل چې ان ابنک سرق ستاسو اغلا وکړه نو یعقوب علی السلام التم ویلو چې بل سولت لكم انفسکم امرا او یو ځل دلته ویل چې بل سولت لكم انفسکم امرا په هغه ځای کې یعقوب علی السلام خطا شوی او دلته یعقوب علی السلام حق ته رسیدلی و په دلایلو د قوا قرائنو نه استدلال کړو وحی نه و په دې دلایل او قرائنو کې په دې اجتهاد کې دلته حق ته رسیدلی او الته خطا شوی او ځکه الته ورونو رښتیا ویلي او دلته دروغ ویلي فصبر جمیل نو زب صبر کوم صبر جميل يعني فصبر جميل اجمل به كل صبر باني بز صبركم فتي اعتراضك الصبر على قضاء الله واجب وعلى ظلم الظالمين غير واجب بل الواجب في الضرر العائد على الغير ازاله الازاله غور خلاصه دا د اعتراض درتكم دلت دلته السلام واذا صبركم یو خو د الله په تقدیر باندې صبر دی اخو واجب دی د الله په فیصلو به موږ صبر کوو ټیک ده او یو صبر دی په ظلم د ظالم یو ظالم دی او په یو مسلمان ظلم کوي او ته ورته غلې ولاړې چې زه ورته صبر کوم خصوصا چې په بل چا ظلم کوي او ته د دې ظالم لاسنیوي نه کوي د دې ظالم لاسنیوي واجب دی دلته صبر نه دی واجب ظالم د دې ظلم نه منع کا خصوصا چې کله په بل چا ظلم کوي نو دلته دفاع د دې ظالم واجب ده نو څنګه یعقوب علی السلام فرمایي چې فصبر جمیل صبر جمیل کوم تاسو ورته جواب ورکړئ چې یوسف یعقوب علی السلام د صبر جمیل کلمه ویل ده په ظلم د ظالم باندې صبر کوم او د ظلم د ظالم ازاله واجب ده خو دلته دلته صبر په دې ظلم د ظالم نه ده بلکې دلته صبر په تشدید المحنت ده په دې سخت امتحان ده یو طرف ته ظلم د ظالم دی بل طرف ته سخت امتحان دی دلته دا صبر جمیل دی سخت امتحان ته راځي دی چې د الله ډیر سخت امتحان را باندې راغلو بس په دې زما صبر دی دویم دا دی چې په دې کې تغلیظا للامر دې زمانو ته وایي چې تاسو ډیر سخت ظلم وکړو ډیر سخت جنایت هم وکړو د صبر نه بغیر بل لار نشته او دریم دا چې دې په دې پویدو چې دا زمانه چې دی دا ډیر قوي دی د خپل بچی ترې نه خلاصول نه شم د ظالم لاسنیوی الته واجب دی چې کله ته لاسنیوی خو کولای شي کنه او زما په شان چې بیت المقدس ته ټرم نه نشي خلاصولای نو څه وکړي خو وایي بکنه چې صبر جمیل په صبر جمیل صبر جمیل به ټول مونږ کو بیت المقدس ته بیت المقدس ته د ټرم قبضه پی واچوله ظلم د ظالم مونږ دفاع نشو کولای نو دارنګ یعقوب علی السلام د خپل زامنو نه د یوسف علی السلام دفاع نشو کولای نو ځکه یو فرمایل چې په صبر جمیل او څلورم دا چې دا د یعقوب علیه صلوات و سلام حکمت عملی وو کدلته دا ځامن راټینګ کړی وي نو کې دې شي چې دوی رښتیا وژلې وي نو ډېری راټینګ نه کړ بس وایزه به صبر کوم په دې صبر کې د یوسف علی السلام خیرو او پنځم دا چې یعقوب علی السلام په دې پویدو چې الله پاک به زما بچي ساتي نو ځکه د ظالم لاس نیوي ونه کړو نو وی فرمل چې فصبر جمیل صبر جمیل د صبر جمیل څه ته وایي صبري جمیل دې ته وایي ښه چې غیر الله ته پکې شکایت قدر هم نه وي زه به غیر الله ته شکایت هم نه کوم بس الله ته به ژاړم والله المستعان الله پاک چې د المستعان یعنی المطلوب منه العون د دنه کومک غوښتل شوی دی علامات تصفون په هغه څه باندې تصفون چې تاسو یې بیانوي تصفون ذکر شیء بنعته یو شی څوک ذکر کی سره د صفاتونه دته تصفون کلمه استعماليږي دا کله تصفون صدقي او کله کذبي دلته تصفون د کذب مراد ده والله المستعان الله پاک نه امداد ستاسو د کذب په مقابله کې غواړم د کذب په مقابله کې امداد غوښتل داسې دي چې الله بس تاسو دروغ ما ته راخاره کوي او یوسف علی السلام به ما ته روغ راولي وجاءت سیاره او راغله قافله د مدین د طرف نه را روانه و او مصر ته تله تجارتي قافله و نو دی کوی تر ورسېده فارسلوا واردهم نو دوی ولیکلو ولیکلو واردهم آب وارنده آب وارنده اوبر اولون کې د دینو مالک ابن زغن الخزاعی مالک ابن زغن الخزاعي نو دا ابو وارنده ولې غلو د ابو دراوړل د پاره فادلا دلوه نو هغه واچول خپل بوقه دی کوی ته فتعلق به یوسف یوسف علی السلام د هغه پر ځان و نخلولو قال یا بشرا چې کله رويستو نو ویلی یا بشرا اے رئیس د قافلې رئیس د قافلې بشرا نوم یې هاذا غلام دا خو ډیر خپل هلک ما ته پلاس راغلو دویم یا بشرا اے خوشاله هاذا غلام تنوین د حسن د تحسین د پاره د څومره خپل غلام دی واسروه بدعاء دلته نیمه قسم مقدره ده چې واتو اخوه یوسف د یوسف علی السلام ورونه راغله وقالو او دی قافلی ولات یو ویلی چې هاذا غلام لنا دا زمو غلام دی وقد ابقوا تختیدل دی او اوسې بس زمنګ په کار نه دی بس پتا سو به خرج کو ځان سره بوزي و اثر روح بدعاء و اثر روح او پټ کړو و اثر روح پټ کړو پټ کړو یعقوب علی السلام دا یوسف علی السلام د چانه پټ کړو عن بقيه الرفقه د نور انډیوالانو نه حتا لا تراه تر دې چې نور انډیوالان یې ونه ګوري دا چا چې د کوی نه رستل او د پټ یعنی دراهم قلیلتن چې هغه لږې روپۍ وي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې شل روپۍ وي په شل روپۍ خرج کړو وکانو فيه من الزاهدين او دوی و په مسله د یوسف علی السلام کې د بیرغبتونه د بیمینونه وقال لز وقال الذي اشتراه من مصر لامراته دوی دا یوسف علی السلام د ځان سره روان کو د مال د تجارت په طریقه او مصر ته ورسولو په مصر کې ور باندې بولې شروع شو نو چې بولې په شروع شو اخر د عزیز مصر خزي یوسف علی السلام په پیسو باندې واخیست وقال الذي اشتراه ویل غ وزیر اعظم چې یوسف علی السلام اخستو من مصر یعنی فی مصر په مصر کې یوسف علی السلام اخستو لامراته خپل خزي ته ویلې د خزینو می زلیخا بنت یملی خاو وکانت کاملتن فی التربیت په تربیت د ماشومانو کې ډیره ماهره وا نو عزیز مصر خپل خزی ته ویلي اکرمی یعنی احسنی خپل کا مسواه یعنی منزله د د اوسېدو زم دا کنه د اکرام د یوسف علیه الصلاۃ والسلام نه دم لأن من اکرام من اکرم المحل بتنظیفه فقد اکرم الضيف چا چې ملمت زې صفا کړو نو د ملمه عزت وکړو مونږ ګورو کنه چې کله ملما راشي نو بستر ورته وڅنډو نو هغه ډیر خوشاله شي نو اکرمی مسواه د د د زی عزت وکا او د زی عزت دا د دې مکین عزت وی دا د یوسف علی السلام عزت نو دا زی خپل کا نو دا د یوسف علی السلام عزت شي او بعض علما فروي چې مسوا زائده ده مسوا خو په معنا د زید اکرمی مسواه احسنی مسواه دا زی خپل کا څوک چې د چا زه خولي دا د دې سړي اکرام کوي دویم دا چې دا مسوا زائد کا لکه عربان وي المجلس العالی اکرمیه د د عزت کا د یوسف علیه السلام عزت کا عسى ان ينفعنا قریب دې چې دا مونږ ته نفع ورسي او نتخذه ولدا او یا دا مونږ ونیسو په زوی په زوی په ولدیت باندې او د پاره د مانعت الخلو ده خمانعت الجمع نه ده دا دواړه کار به وشي هم به موږ ته په دنیا کې نفع راورسي هم به دا موږ په زویوالي باندې ونیسو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي افرس الناس ثلاثه افرسترین د خلکو درې دي چې د فراست په وجه باندې حالات ورته معلومیږي هغه درې خلک دي العزیز یو دغه عزیز مصر حين تفرس في يوسف کله چې د یوسف علی السلام شکل ته وکتل نو په خپل فراست خپل خزي ته ویل چې دا ډیر بهترین ماشوم دی و ابو بکر حين استخلف عمر او بل ابو بکر صدیق سے ډیر افرسترین انسانو چې د خپل وفات په ټیم کې حضرت عمر رضی الله عنه خلیفہ کړو نو دا د عزیز مصر فراستو وکذالک یعنی کما جعلنا له مسوا کریما لکه د د پاره می چې زه خپل برابر کړو دا جمله معترضه ده تر هغه ځې پورې چې وراودت هو تر وراودته پوری جمله معترضه ده فائدہ پکې الاذان بان ما وقع من الفتن له عاقبه عاقبه حمیده دا کوم امتحانات چې په یوسف علی السلام راغله د دې انجام ډیر خپل وو وکذالک مکننا لیوسف همدارنګ ما الله پاک فرمای مکننا لیوسف یعنی جعلنا له فی الارض مکانا مکننا ليوسف فی الارض معنی څه ده جعلنا له فی الارض مکانا ما دته مقرر کړو پس مکه کې زید اوسېدو عربان وی مکنه فيه یعنی اثبته فيه ومکن له فيه یعنی جعل له فيه مکانا دلته مکان په معنا د مرتبه ده مکننا ليوسف فی الارض جعلنا له فی الارض مکانا یعنی مرتبه ما یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته په دې ځمکه کې مرتبه ورکړې و هغه مکان د حکماو نه دی مراد نو ما یوسف علی السلام ته پزمکه کې مرتبه ورکړې و هغه مرتبه د وجیهیت و وجیها فی اهل مصر مخور شو په اهل مصر په ترجمه یې پوه شو دا سې لنډې وکړي وكذلك مكننا ليوسف في الارض يعني جعلنا له في الارض مكانا اي مرتبه یوسف علی السلام ته ما پس مکه کې مرتبه ورکړه هغه مرتبه د وجاهت و دا وجيها فی الدنیا ولنعلمه من تأویل الاحاديث ولنعلمه او د پاره د دې چې موږ ته دته تعلیم ورکو لنمکنه ولنعلمه دته مرتبه پس مکه کې ورکو ولنعلمه د پاره د دې چې موږ ته دته تعلیم ورکو من تأویل الاحادیث من د تبعیض د پاره ده یعنی بعض تعبیر رؤیا بعض تعبیرونه د خوبونو د تب بعض تعبیرونه د خوبونو وروخیو بس دا بده د علم شي او د دې علم په وجه بده اوچته مرتبه ته ورسیږي والله غالب دا تزیل ده د پاره د ما قبل الله غالب ده علی امره په خپل کار باندې لا یمنع عما یشاء ولا ينازع فيما يريد الله پاک نه منع کیږي د هغه څه چې اراده ورته وکړي او په ما یرید کې منازع امر سره نشته چې د الله یو اراده وشي او بل څوک را پیدا شي او د الله د اراده په خلاف هغه بل اراده وکړي ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیات خلک نه پوهیږي ولما بلغ اشده او چې کله ورسېدو یوسف علی السلام اشده اشد جمع ده د دې مفرد شدتون ده لکه نعمت او انعم چې کله دې ورسېدو خپل طاقت ته خپل طاقتونو ته د درې شو کالو شو اتیناه حکما نو ما ورکړو یعقوب علی یوسف علی السلام ته حکما حکم نه مراد العلم المؤید بالعمل هغه علم چې مؤید بالعمل دی یعنی عمل ورسره و علما او دته می علم ورکړو یعنی علم د تاویل الرؤیا د تعبیر د خوبونو علم ورته ورکړو وکذالک نجزی المحسنین او دارنګ مونږ جزا ورکو محسنانو تم وراودته التي هو في بيتها وراودته دلته مفعله په خپل باب باندې پاتې ده د یو جانب نه فعل دی او د بل جانب نه سبب دی نو دې ځکه چې د یو جانب نه فعل او د بل جانب نه سبب وي التباب د مفاعل مستعمليږي لکه مهاجر مهاجر مهاجر د یو طرف نه ترک دی د بل طرف نه سبب د ترک دی نو باب د مفاعل مستعمل شو نو وراودته مراوده المطالبه برفقن په نرمۍ باندې د یو چا نه مطالبه کول المطالبه برفقن په نرمۍ غوښتنه وکړه د یوسف علی السلام نه التي هو في بيتها اغه زلیخا چې یوسف علی السلام داغي په کور کې اوسېدو د دې زلیخا نه تعبیر وکړو په التي هو في بيتها باندې په دې موصول او سله نو می وانه خستو چې وراودته زلیخا تاسو په تلخیص یادی جواب وکړئ دې ته مراوده وي په نرمۍ باندې مطالبه ترې نه وکړه هغې زلیخا هو فی بیتها چې دا د هغې په کور کې اوسېدو عن نفسه د نفس د یوسف علیه السلام نه د زنا مطالبه ترې نه وکړه او په دې کې کمال براءت د یوسف علیه السلام هم ذکر شو دویمه نقطه په تلخیص کې دا ویلې ده چې ګوره یوسف علیه السلام د هغې په کور کې اوسېدو د هغې غلام او هغې ترې نه مطالبه وکړه بیا هم د ځانو ساتلو نو دا څومره پاک دامنه انسان دی دا کامله پاک دامنی ده دریمه پاک دامنی دا ده چې التی هو فی بیتها دا د هغې په کور کې و چېرته کوڅه او سرک باندې ترېنه مطالبه نه وکړي سرک او کوڅه کې خو هر څوک سړی ځان ساتي نو دی په کور کې پټه ترېنه مطالبه کړې وه او بیا هم در ځان وساتلو وغلقت الابواب او تشدید د تکثیر د پاره ده نو و دروازې وي او کوي و دروازې نو دا د تکثیر د فعل د پاره ده غلقها مره بعد اخرى یو دروازه بیا بیا بند کړه یو وری زنجیر واچولو به قلف واچولو به بل قلف واچولو به تیګه ورته کې خدا نو یو دروازه بیا بیا بند کړه نو بیا دا تکثیر پکې راتلیش او کیا و دروازې دي نو و دروازې بند کړي وقالت هیت لک او ورته ویل چې هیت لک یعنی هلم الیا هلم راشه انی متهیئه لک هیت یعنی هلم تیز راشه لکه یعنی انی متهیئه لکه زه تا ته تیار یم قال او فرمای یوسف علیه السلام معاذ الله اعوذ معاذ الله ز پنا نسم پنا د الله انه شان داد ربي زما رب چې ده احسن مسوایا خپل پر زما د اوسېدو زه یا خود دې ربي نه غسیدی مراد ده هغه د زلیخا میړو یا حقيقي رب ترنه مراد ده انه لا يفلح الظالمون بشکا الله پاک نه کامیابی ظالمان خائنان الله نه کامیابی نو دا خو غټه نمک حرامي ده ولقد همت به ولقد همت به او په تحقیق سره قصد وکړو به یعنی بمخالطته زلیخا قصد وکړو په مخالطت د یوسف علی السلام وهم بها او قصد وکړو یوسف علی السلام په دې زلیخا باندې وهم بمخالطتها یوسف علی السلام د دې د مخالطت قصد وکړو نو دې قصد وکړو د مخالطت د یوسف علی السلام یوسف علی السلام قصد د مخالطت د زلیخا وکړو د دواړو طرفینو نه قصد راغلو خو دا خو د پیغمبر په لمن بیا دا غو لګیدو زلیخام قصد مخالطت وکړو د یوسف علی السلام سره وهم بها او یوسف علی السلام قصد مخالطت وکړو د چا سره د زلیخا سره خدا تهمت نه لګیږي ګوره ورته لولا ان را برهان ربه دا لو د لو نورسته شرط او جزای ګوره لو لا ان را برهان ربه کچرته برهان ربی نه ویل دل دا شرط نو لقد همت به وهم بها دغه مخکې د کوفیانو په مذهب جزا ده ښا کوفیان وای جزا په شرط مقدمه کېدې شي نو لو لا ان را برهان ربه دا لولا ان را برهان ربه دا شرط او لقد همت به وهم بها د تعلیم او د جزا لكن المقدم باطل مقدم باطل دی مقدم د کوم ځای نه شروع کیږي د لا ان را برهان ربه نه د لا نه شروع کیږي نو لا ان را برهان ربه دا مقدم باطل یعنی را برهان ربه برهان ربی ولیدلو نو چې ویلیدلو نو لقد همت بهم باطل یعنی فما همت به وما هم بها نزلیخا قصد مخالطت وکړې شو چې نتیجه په مرتب شي نفس قصد وکړو او نو یوسف علی السلام نفس قصد مخالطت وکړو یوسف علی السلام قصد مخالطت نه دی کړی دا تعالی دی ښا مقدم باطل دی نو تعلیم باطل دی پوه شوي نو داسې وایي لکن را برهان ربه فما هم بها برهان ربه ولیدلو نو فما هم بها نو قصد د سره ونه کړو نو یوسف علی السلام قصد نه دی کړی نزه سهو شما ولقد همت به مم درته جزا کړه دا وهم بها ورته جزا کړی ښا لولا ان را برهان ربه دا شرط وهم بها دا ورته جزا او یام داسې جزا ورته مقدره کړه که برهان ربه نه ویل دل نو یوسف علی السلام به قصد مخالفت کړي وي لکن المقدم باطل برهان ربه ولیدلو نو قصد مخالفت نه دی کړي اوس قصد مخالفت ونه کړو لولا ان را برهان ربه هغه برهان ربه څه شو بعضی علما فرمایي چې یعقوب علیه السلام ولیدلو چې په خپل لاسونو خله لګولې و نو دی ویریدو او بعضی علما فرمایي چې نه هغه دلایل چې په قبح د زنای دلالت کولو په غي پوره یقین و مغه برهان ربی هیو کذالک دا په محل د نسب کې دی یعنی مثل ذالک تثبت لکه داسې تثبت ثابت قدمی می چې د تور کړه نو کذالک تثبت دارنګي تثبت یعنی مثل ذالک التثبت ثبتناه په شان د دې تثبت ما دا ثابت قدم کړو دا کذالک په منځ کې جمله معترضه کا کذالک التثبت ثبتناه د معطوف او د معطوف علیه په مابین د معطوفینو کې په دې کې تقریر د نزاهت د یوسف علی السلام دی لنصرف عنه په دې خو پوه شو ان شاء الله شاه منصور بابا داسې لګ تقدیر لګولې ولقد همت به زلیخا قصد مخالطت وکړو د یوسف علی السلام سره وهم بها یعنی هم الفرار منها یوسف علی السلام ترې نه د تیښتې اراده وکړه یوسف علی السلام قصد د تیښتې وکړو خو خدا به د دې وجنه نه لګيږي چې دا ورسته به ورسره نه لګيږي وهم الفرار منها قصد تیختی وکړو لولا ان را برهان ربه که برهان ربه نه ویلیدل لكن المقدم باطل یعنی برهان ربه ولیدلو نو فما هم الفرار منها قصد تیختی ونکړو حالان کې قصد تیختی خو کړی دی کنه نو که هم الفرار بها پکې ولګوي نو بیا خو دا طالب باطلوي کنه نو چې دا طالب باطل کینو هم د فرار به باطل شي حالان کې هم د فرار نه دی باطل هم د مخالطت باطل دی په دې پوه دا هم به هم باطلو کني باطلو دي تالی ته باطل وایو ځکه مقدم باطل دی نو دا تالی باطل دی نو هم المخالطه بها باطل شو هم د مخالطت باطل شو هم د فرار نه دی باطل نو دا داسې خوان پوره نه کوي وهم المخالطه منها خلګي وهم بها یعنی هم المخالطه بها د دین معلومیږي چې په کوم ځای کې چې د ګناه باندې د اخته کېدو خطرې نو د اغزه پر خودل پکار دی یوسف علیه السلام منډه وکړه او په ګناه کې د اخته کېدو د ځای نه و تختیدو دویم د الله د حکمونو په تعمیل کې پوره کوشش پکار دی دلته یوسف علی السلام بندو دروازو باندې حمله وکړه نو په بند دروازه आवाज وکړو د الله اکبر الله ورته دروازې خلاص کړي لار وو تختیدو نو حتی الوسع کوشش پکار دی لکه یو عالم بندیو نو چې د جمعې ورځ به شو خپل جامې به واغوستي جانې ماز به پوګوا چولو او د بندیخانه تر دروازې پورې بلاړو هلته ول ګدرې دو بیا به واپس راغلو چا ورته ویل چې په دې کې دې څه فایده ده وای بس زما دومره وس کېدو اذان وشو د جمعې زه د جمعې د مانځه په نیت روان شوم هلته دروازې راته بندې دي مخکې نشم تللی نو حتی الوسع مې خپل کوشش وکړو نو اخوا ته زما وس نشته نو حتی الوسع د ګنا نه ځان خلاصول پکار دي او دریم کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء د دې د پاره چې موږ واړو د دنم السوء هغه کار د مکر والفحشاء او فحشاء غزنات لري نه بل طرف ته واړو ګنا او فحشاء انه من عبادنا المخلصين بشک یوسف علی السلام زما د خالص بندگانو نو واستبق الباب او یو د بل نه مخکې کېدل دروازې ته یو د بل نه په منډه کې مخکې کېدل یوسف علی السلام هم د ګناه د زینه تختیدو او زلیخا مر پسې شاته منډه واله دویم یوسف علی السلام د الله د حکمونو په تعلیم کې په تعمیل کې پوره کوشش کولو وقدت قميصه من دبر او وشکیدو قمیص د یوسف علی السلام د شاده طرف نام والف یا سیدها ومندلو دی دواړو خپل مالک لدل باب د دې دروازې سره عزیز مصر اتفاقا د دروازې سره ولاړو او دا یو د بل پسې پمنډ دي قالت ما جزاء او نو دا خو سیاسي خزه و د وزیر خزه و چالاکی وکړه ما استفهامیه ده اي شيء څه ده جزاء من اراده جزاء د هغه چا چې اراده ولري ستا په اهل باندې سوء ان د سوء بد اراده په ولري یا ما نافیه ده ما جزاء من اراده به اهلک سوء ان نه د جزاء د هغه چا چې اراده اراده ولري ستا په اهل باندې د بدی الا ان یسجن مگر سزا به دی چې د بندي کړی شي الا ان یسجن او عذاب الیم او د تنویع د پاره دی او یا د دردیدل عذاب ورته ورکړي شي او هو ضرب بصوتن سزا هم خپل ورته وټاکله بندیخانه ته بوزا یا دردمن سزا ورته ورکړه ځکه په مرګ ځل نه کېدو قال هي راودتني او فرمایلی یوسف علی السلام چې هي راودتني دې زمانہ مطالبه وکړه زما د نفس په باره کې نو د یو غلط تهمت نه د ځان د صفای د پاره د ځان صفای د پیغمبرانو سنت ده د غلط تهمت نه یوسف علی السلام د ځان صفائی کوله لدی وجنه په زلیخا باندې خبره ورواړوله چې هي را ودتنی هي صيغه د غایب ذکر کړه نو د حاضر نازل کړه په منزله د غایب کله غایب نازلول شي په منزله د حاضر لکه غایب ته وای حکوي او کله حاضر نازلېږي په منزله د غایب او په ضمیر د غایب کې کرامت د یوسف علیه السلام دی دا ډیر شریف النفس انسان نی اسم اشاره ذکر کړه نی ضمیر د متکلم ذکر کړو مراعاتا لحسن الادب د ادب خیال ساتي چې هيا هغه زمانہ مطالبه کړي دا داسې نه و چې دغه د دې له خیال ساتي حتی الوسع په پردا چي هي راودتني عن نفسي هغه زمانہ مطالبه کړي د په بار د نفس زما کې وشهد شاهد من اهلها او شاهدی ویلی یو شاهد من اهلها د اهل د دې زلیخانه چې د دې د خالی زویو ان کان قمیصه قائلا داسی ویونکو چې ان کان قمیصه قد من قبل چې کچرته قمیص د یوسف علی السلام شکیدلې وی من قبل یعنی من قد من قدم یوسف د یوسف علی السلام د مخکې طرف نه فصدقت یعنی فقط صدقت نو په تحقیق سره به دې رښتیا ویل دي وهو من الكاذبین او یوسف علی السلام بیا د دروغجنو نه ده دا د صدقت لپاره تاکید ده و ان کان قمیصه قد من دبر قمیص کې وزه د ظاهر په زیاده مزمر وشو لرعایت زیاده الاذا کوي قمیص د یوسف علی السلام چې د شا طرف نش کېدلې وي فکذبت به زلیخا دروغ وي وهو من الصادقین دا مؤکد ده د پاره د کذبت او یوسف علی السلام د رښتینو نه ده فلما را قمیصه چې کله سید دا قمیص د یوسف علی السلام ولیدلو قد من دبرن چې د شا طرف نشکیدلو قال انه من کید کنا انه یعنی هاذا القد وشق دغه د قمیص شکیدنه چې دا من کید کنا یعنی ناشئ من احتیال کنا دا را پیدا شوی دا ستاسو د فریب نام ان کید کنا عظیم بشک ستاسو فریب ډیر لوی دی حدیث کې راځي ما ایس الشیطان من احد الا اتاه من جهه النساء شیطان نه دی نه امید شوی دی یو چانه مګر بیا د خزي په لار ورته راغلی دی نو د خزه ډیر فریبي وي شیطان ناکام شي خزه نه ناکامي یوسف یعنی یا یوسف اعرض عن هذا د دین اعراض وکا هذا د چانه اعراض وکا عن هذا الامر د دې امر نه اعراض وکړه د دې مسلې نه مخ واړوه یعنی دا مسله پټه کچاته مو وایا واستغفری لذنبک او بخنه غواړه زلیخا ته ویلي د خپل ګناه د پاره دی ځکه تا بری انسان باندې د زنا تهمت ولګولو انکی کنت من الخاطئین بشک ته چی کنت ویته من الخاطئین د خاطئینونه دا خو د خاطئاتو نه وکنه